اوس د دې ځای نه دا بل باب شروع چې د اخر تر صورت پورې دی په دې باب کې څه دي په دې باب کې صفات د منافقانو ذکر کوي یو لفظ لس صفات چې کوم دنو هغه د دوی ذکر کوي اول په داو کې وسلويخ اتسلويخ او یو کم 550 کې په دې کې د دوی د صفات ذکر کوي د منافقانو بیا دا غینه پس په یو 500 او 250 کې د مؤمنانو صفات په تقابل سره ذکر کوي بیا دا غینه پس په 250 او 350 کې بیا د دې صفاتونه سکه دا په 250 کې بیا د دې صفات ذکر کړي په 350 کې بیا ترغیب د اطاعت رسول ته او په 450 کې ا په 450 کې قل اطیع الله و اطیع الرسول 55 او او په 55 کې بیا وعده د استخلاف ته چې څوک په دې احکاماتو عملو کې خلافت په الله تعالی ورکی او بیا په شپږ پنځوس کې چکم دی نو د خلافت د اقامت د تایید د پاره بیا د درې احکامات او امر دی ښا بیا دا غین ورستو یو سوال او دا غی جواب دی بیا دا غین ورستو آداب شروع شي درې آداب لدفع الحرج امن قائمولو د پاره درې آداب ذکر کړي یو ادب د پاته 50 کې بل ادب د پناه 50 کې بل ادب دی او دغه دغه بل ادب چې کوم دی اته 500 او نه 500 کې یو ادب دی او په یو کم پشپېته کې بیا بل ادب دی ښا پشپېته کې او بیا بل ادب چې کوم دی هغه په یو شپېته کې دی دا درې آداب بیا ذکر کړي دا په حرج بس دغه خلاصه ده ښا نو اول کې دغه صفات د منافقانو بیا په میانس کې صفات ته مؤمنانو بیا صفات ته منافقانو بیا ترغیب اطاعت ته رسول ته بیا وعده د استخلاف او بیا آداب لدفع الحرج چې تنګی لري شيخه دغه آداب بیا ذکر کړي ويقولون آمنا بالله وبالرسول د منافقانو خصلتونه ذکر کړي خدا خصلتونه خصوصي په وخت فیصله کې چې کله منافقان غتوا چې راشه د الله په قانون فیصله کوي نو بیا د سهالی و یقولون وای دا منافقان آمنا بالله و بالرسول مونږه ایمان راوړل دی په الله او پر رسول باندې یو قباحت دار ته په دروغ دا خبرې کوي دویم و اطعنا بل وای مونږه اطاعت کو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا ګرځي یو ډله منهم د دوینا من بعد ذالک پس دی وینا خپلنا دا خپل وینا کوي خو بیا د رسول د اطاعت نه مخړی دا الله د اطاعت نه مخړی و ما اولایک بالمؤمنین نتیجه دا ده چې نه دي دا خلق مؤمنان دای بل خاصلت شو و اذا دعوا الى الله ورسوله اوس ګور منافق بس کار یاغه بداکاری و اذا دعوا الى الله کله چراو بلل شي الى الله الى حكم الله الى كتاب الله کتاب د الله تعالی تو رسولي او سنت د رسول دا غتا چرا چې د الله تعالی په کتاب او د الله د رسول په سنت باندې فیصله کوو ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصلو کې مابین د دوی کې نو اذا فريق منهم معرضون نو ناسا په یو ډول منهم د دې منافقانو نه معرضون مخ اړې د فیصله د الله او د رسولنا د الله او د رسول د فیصله نه مخ اړې وینا نو کو په دې باندې فیصله دا کچرې سره پاره دي دا عدالتونه اسی حکومت جوړ کړی دي سو موږ په دې فیصله کوو اوس کله بل کار وشي و ان یکل لهم الحق کچرته وی دی د پارا الحق غټا ها غټه په دغه فیصله کې د شریعت په فیصله کې دا نو یاتو الیه مذعنین راضی دی ته مذعنین منډه وهون کی په منډه سره قبلې ښا بیا راضی وای نه نمونږ په شرع فیصله کوو زه خو مسلمان ما پنځ بنا د اسلام منم او اوس کوم دین اوس په الله په قانون فیصله کوم ولې د پکې ګټه ده کنه د پکې ګټه ده نو د ګټې په ټیم کې بیا دا کاری ښا او چې کله فیصله ده په حق کې ناراضي نو بیا وای وای ولې دا قومي جرګه څه لپاره ده او دا قومي عدالتونه او دا حکومت چې مونږ ته کچري جوړ کړی دا څه لپاره دي مونږ به پاغي فیصله کوو پوه کنه خو چې کله پکې د ګټي وای وس په شرع تر احکام پوه کنه او دا الله په کتاب د مولا کوته به وای راولم ښا افی قلوبهم مرض الله وی آیا پزړونو دوی کې مرض دی بل خاصلت دار ښا امر تابو بلکې امر تابو یا دوی په شک کې دي ها په شک کې دي د قران او سنت باره کې په شک کې دي څنګه شک کې دي او من الناس من يعبد الله على حرف په شک کې ده فإن أصابه خير اطمأن به کګټه وته ورسید نو خوشاله شي او بالکل صحیح دین دی کنه و ان اصابته فتنه که مصیبت ورته ورسی نو ان قلب علی وجهه بیا تاو شي په مخ پل باندې وینا لری ک مړ دا څنګه خبره دا نه منم دا پیسې ما تند منظور ام یخافونا بلکې دوی یریږي ان یح یا یریږي دوی ان یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم بو کې دوی سره الله او رسوله دی باندې یریږي چې د سره الله او رسول ظلم وکړي سو دې په دې خبره یریږي الله وی بل اولائک هم الظالمون بلکې دا کسان په خپل ظالمان دي چې په الله او رسول باندې د ظلم ګمان نه کنه د الله او د رسول په فیصله نه مطمئن نو دې په خپل ظالم دی ښا دې په خپل ظالم دی پاکستان هم ورته دا کار کړی دی وای دا یو سپریم کورټ ته او دا یو شرعي کورټ ته چې د چا کما خوخه یغې ته دیزي یعنی چې په کما کې ګټه یغې ته لاړ شي ها کما کې ګټه هغه ته دیزي نو که شری کورټ ته یو که سپریم کورټ ته دی خو البته وای سپریم کورټ وای دا بیا دغه دی اوچت په شرعي کورټ باندې د شرعي کورټ هر فیصله بیا په سپریم کورټ کې سګي بیا چیلنج کې دی شي بیا چیلنج کې دی شي شریعت اختیاري ګرځول دا د منافقانو کار دی ها دا د منافقانو کار دی چې تا د خپل اختیار مطابق ګرځول دی او بیا د خواهش مطابق چې په کم ځای کې ګټي پاغي باندې فیصله کوي لوی منافقان دي دغه پاکستانیان چې دغه شریعت سره دغه کار کړی دی شریعت اختیاري ګرځول دی وای دغه اسلامی نظریاتی کونسل دی وای دا به سفارشات پیش کړي بیا اختیار پارلیمنت ته د منزوري او کني منزوري شریعت اختیاري ګرځول چې کوم دي کنه دا د الله تعالی د دین پورې ټوکی دي دا د منافقانو اعتقادي او عمل د لوی کافرانو مرتدین دي دا انما کان قول المؤمنین او د دې په مقابل کې د مؤمنانو سکاري د مؤمنانو کار دی ښا ک ګټي یو ک تاوانی خدای الله فیصله ته وردی انما کان قول المؤمنین یقینا خبر د مؤمنانو صدا اگر است راضی اذا دعو الى الله ورسوله کله چراو غوښته شي الله او رسول ته ليحكم بينهم دې پارچ فیصله وکي په مابین د دوی کې نو سی د خبره سی مقوله دادا ان یقولو سمعنا چې دوی وایو او واورې د مونږه و اطعنا مونږه تابعداري کو بالکل مونږ قبول کړی دا مونږ د دې خبره اطاعت کو مونږ بل څه نه کو و اولائک هم المفلحون او هم دا کسان کامیاب دي په دنیا او په آخرت کې ومن يطع الله ورسوله او هغه څوک چې اطاعت کوي د الله او د رسول ويخش الله او يريږي د الله تعالی نه خپل تیر عملونو چې یا الله تیر عملونه میکړي دي تر اته معافیو کې چې هغه به مسنګ د کړي ها دا نه چې عجب کې راغله چې نه ما خو بس کړي د خپل جنت ته کدارم ويتقه او ځان بچ کړي د الله تعالی نه تقوا کړي د الله نه فراتن کو اعمالو کی فاولائک هم الفائزون نو دا کسان کامیاب دي مفلحون مفلحون یو فلاح ته یو کامیابی ده نو فلاح چې کوم دی یو فوز دی فلاح چې کوم دی نو بس هغه دغه دی نیل الخير او والنفع الباقی اثره خیر حاصل اول او هغه نفع چې دا غي اثر باقی وي او فوز چې کوم دنو هغه خیر حاصل اول دي او د مکروه نه بچ کیدل دي ښا چې دا غ نقصان نه پکې بچون شي ها واقسموا بالله جهد ايمانهم اوس د بل خاصلت ته منافقان او نور خاصلتونه ته ذکر کړي او دا په دی وخت کې چې کله په دی باندې دا داغ راغی چې دوی خدا الله او د رسول فیصله ته ناراضي دا خلک منافقان دي نو دوی را پاتې د خپل صفائی شروع کړ قسمونه شروع کړ واقسموا بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې جهد ايمانهم صح قسمونه لئن امرتهم کتا امر کو دوی ته لا يخرجن نو دوی به وزید کورونه راشي و یا رسول الله مون کو ستا امر ته ناس یو اته تر ته وای بس هغه منو چې تر ته سو وای مونږ هغه منو تر ته اوس وای چې جهاد تلار شي مونږ زو لئن امرتهم لا يخرجن یا لئن امرتهم لا يخرجن کتر ته وای چې د خپل کور او د خپل خزه پریک دی دام پریک دو تر ته امر کوه خلاق منافق سره په خلی کړي خوږي قل ورته وای لا تقسموا قسمنا مخری قسمنا مخری طاعه معروفه طاعت معروفه تاسو طاعت معروفه معلوم دی مونتا تاسو طاعت پی جندل شوی دی هغه چا نه پټ نه دی تاسو طاعت څوک نه پیژنې تاسو مری طاعت کوي څه قسمونه مخری په خلی باندې عملی طاعت مخالکو ته معلوم دی یو معنی دار دوی معنی دار قل لا تقسموا قسمونه مخری په داسې خبرو طاعت معروفه طاعت نیک دی بس نیک طاعت کوي قسمونه څه ضرورت چې قسمونه خوري ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار دی پاغه سبان چې تاسو عمل کوئ قل ورته وایا اطیع الله واطیع الرسول اطاعت اغه نیک دا سره اطاعت معروفه سره اغه داري اطیع الله اطاعت کوي د الله واطیع الرسول او اطاعت کوي د رسول فان تولوا نکتا کدی مخواړو فان تولوا کتا سو مخواړو فانما علیه ما حملا نو یقینا په دې رسول باندې بوج دا غده حملا چې تاسو پارلې شوی دی د باندې چې کم بوج کړي شوی دی هغه په د باندې دی خپل دعوت چلی وعلیکم ما حملتم او پتا سو باندې بوج هغه دی حملتم چې پتا سو باندې کې خو دې شوی دی و ان تطيعوه کتا سو اطاعت کو د دې رسول نو تحت دولار به مومي د رسول د اطاعت نه بغیر لار مونږ نشته د رسول په اطاعت کې بلار مومي ښا د جمهوریت په لار باندې شریعت ناراضي د رسول په لار باندې به شریعت راضي دا کومه خبره ده چې ته پارلیمنت ته بل پیش کا هغه به پاس کینو شریعت تنافس دي دا د رسول د لار نه خلاف کار دی و ان تطيعوه تهتدو که تاسو د رسول منل نو لار به مومي که د رسول نه مني د رسول د لار نه خلاف په بل لار شریعت را وړي ناراضي و ما علی الرسول نشته پر رسول باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خار دی وعد الله الذين امنوا اوس چې دغه احکامات ته د الله په کتاب باندې راضي شي رښتیا هم د الله په قانون فیصله کوي او پاغي باندې راضي وي او بل اخواته ته نه دي نو بیا بل سره الله تعالی دا وعده رښتیا کوي هغه څه وعده را ده وعد الله الذين امنوا وعده کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره منکم د تاسو نه ها منکم بعض کسان د تاسو نه هر یو نه خلیفہ کیږي وعمل الصالحات او هغه کسان چې عمل کوي نیکو هغه سره وعده کړی دا لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفګان به جوړی دوی لره پزماکه کوي کما استخلف الذين من قبلهم لکه چې خلیفګان جوړ کړو هغه کسان من قبلهم چې مخکې دوی نه وو قوم د موسی عليه السلام پس تعلق ته فرعون نه ولا يمكنن لهم او کلکې بدوی لره دینهم دین د دوی الذي اغه دین ارتضا لهم چې الله ورته خوښ کړی دی اغه دین ورته دا کوي نافذ کوي خاد دوی اغه دین به نافذ کیږي ګورا چې کوم ورته الله خوښ کړی نه دا چې دوی خوښ کې په پارلیمنت کې په بل سره چې او د مون خوښ شو دا بل صحیح دی په خبر اورته کنه نه نه ارتضا لهم ونوي ارتضا لهم وي چې الله ورته خوښ کړی دی اغه دین دی ښا نو الله سوار لسته وکاله مخکې خو کړ دې ورضیت لكم الاسلام دینا او دی وی چې نه پاکستان پارلیمنت منظور کې وغه خو کی نو هله بنافس کیږي ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلی بدوی لره من بعد خوفهم پس تیار دوی نه امنا امنو په امن باندې امن بولا راولی خوف په ختمیږي په امن کمیټو باندې امن ناراضي امن برادي د الله په نظام په قیام باندې ښا دوی امن کمیټي جوړی کړی دي او لکری جوړی کړی چې په دې باندې به موږ امن راولو دک شان به الله دا قوم په خوف کې ساتي تر څو پورې چې الله قانون نافذ نکي او دا الله په قانون باندې رضا نشي او په هغه قانون باندې رضا نشي چې الله پر رضا ده ها یعبدوننی خودی بس کار کوي ګوره د دې کار به توحید شرک پنه کوي یعبدوننی زما عبادت بکئی لا یشرکون بی شیئا شریک پنه جوړی ما سره هیڅ شی ومن کفر بعد ذالک هغه چا چې کفر وکړ نه شکریو کا پست دینا فولای قوم الفاسقون نو دا کسان د حد نه وتون کړي واقیم الصلاۃ قائم وای منزو وګورخه دغه دغه نواز شریف هغه بدبخت خبره چې وی صرف درې سیزنه بس دا ته دغه اسلامي نظام دی او هغه آیات نه استدلال کوله بل ورسته تیر شو واطیعوا الرسول او اطاعت بکئی د رسول لعلکم ترحمون دې پارت ها اقامت د مونږ کوي ها مونږ پابندۍ سره کوي زکات ور کوي د رسول اطاعت کوي دې پارت پتا سره رحم وکړي شي رحم در باندې وکړي شي دا کار بیا وشو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ها دغه چې کوم دغه خور شو اسلام جزیره العرب د حبشي بعض بلاد او اطراف د شام ته دغه سرحدات د شام ته دغه رسیدو اسلام بیا په زمانه د ابوبکر صدیق کې بیا چې کوم د مرتدین د جزیره العرب نه وتل ورپسې چې کوم د بعض بلاد هغه دغه چې کوم د مصر بعض اطراف او دغه شانته بعض اطراف د فارس چې کوم دی هغه فتح شو او حبشه چې کوم د راغی ته ور داخل شو اسلام بیا په زمانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې بیا فارس فتح شو بعضی بعضی مناطق چې کم پاتیو او ورسره چې کوم دنه مصر فتح شو شام فتح شو دا علاقې حوران بصرا و غیره دغه فتح شو بیا دا غین اورست په زمانه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کی بیا مغرب ته بحر محیط خواته اسلام رسیدو مشرق کې دی خوا خراسان تر رسیدو معجزینا عاجز کون کی مونږ لره فل ارض پزمکه کې د ایمان شي عاجز کوله دا خلافت به قائمیږي و مأواهم النار زائد دوی اور د پاخرت کې ولا بیس المسیر او بد زائد ګرځیدو رضا جهنم یا ایها الذین آمنو اوس خلافت او قائم شو د امن د پاره کنه اوس د امن د پاره یو درې آداب کورنیم پکار دي پکور کې او دا دفع الحرج ده ها تنګی لري کول دي مخکې ته آداب بیان شي چې دین او پرده کوي دین او پرده کوي کنه نو دا پردې ډېرې شنو خلکو چې اردا خو بګران کاری الله وې دا دومره ګران نه دی دا پکې غو مستثنیات دي استثنایی قوانین دي یا ایها الذین آمنو دا اول قانون دی د پاره د دفع د حرج په دوو آیاتونو کې بیانېږي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم ګورا تا ته وی چې د غلام نه تا ته سره پرده نشته لري خو هغه کې دومره خبره ده چې هغه په بعض اوقاتو کې سکه اجازه ته غواړي ښا دا څه نه را داخليږي ليستاذنکم الذين اجازه ته غواړي تاسو نه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاف نه تاسو یعنی غلامان تاسو والذین کسان لم یبلغوا الحلم چې نه دي رسیدلی بلوغ ته نه دي رسیدلی بلوغ ته نه دي رسیدلی منکم د تاسو نه ثلاث مرات دری کرتا دری کرتا یعنی دری وخت په ورځ کې ثلاثه مراتین ثلاثه اوقاتین دری پیری به اجازت غواړي ښا کسو هر کوټه ته ورځي کده پلار کوټه ته ورځي او کده مور کوټه ته ورځي من قبل صلاه الفجر مخکې د مول د سبانا د سبا د مون نه مخکې ور دي نو اجازه غواړم وحين تضعون ثيابكم من الظهيره او په وخت کې چې ګدی تاسو پالتو جامې تاسو من الظهيره په وخت غرمې کې د ګرمي ټیم کې سړی پالتو جامې وباسي او نری بنین یا پدی کې سکی ودی شي ځکه چې ګرمي بو بلاد عرب کې نو هغه دا پالتو کپڑے ویو باسلی نو په دغه ټیم کې مور داخلي کې اجازه تا کما دغه لم یبلغ الحلم می دې اجازه غواړي ښا دې په نور وختونو کې بیا اجازه نه غواړي چې بالغ نه دی او غلام دم په نور وختونو کې اجازه نه غواړي لیکن په دې درې وختونو کې بغواړي و من بعد صلاه العشاء او پس د موز د ماسختن نه د ماسختن د موز نه پس کوم دنو بیا د اجازه غواړي ثلاث عورات لکم دا درې وختونه عورات لکم وختونه د پردې ستاسو دي وختونه د ښکارا کولو د پردې ستاسو دي لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدهن نشتل پتا سو باندې او نه پدای باندې جناح گنا بعدهن پس د درې وختونو راضی دي کنه بیا توافون علیکم بعضکم علی بعض دای وجه بیانای ولې دا درې دا درې وختونو کې ولې دوی نه اجازه دا کړو د نور وختونو کې په اجازه ولې نشته لري ځکه نشته لري بیا ډیر لوی دغه تکلیف جوړیږي هر وخت به دې راځي اجازه شته او کې نشته لري توافون علیکم ګرځیدون کی را ګرځیدون کی دی پتا سبانه بعض کوم علا بعض بعض استاس نه په بعض باندې دی خو زی اور ادین هر وخت به اجازه څنګه غواړي غلام خدمت کوي معشوم کله بهر یو کله دن نه پوښ کړه نه بالغا کذالک یبین الله لكم الایات دا رنگ بیان الله تعالی تاسو احکامات والله علیم حکیم الله تعالی په دې حکمتونو والا دی و اذا بلغ الاطفال بل دغه ها بل ادب دی و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم او کله چې بالغ شي دا بالغ نه نو د خدري وختونو کې اجازه غوښتو خو که بالغ شنو بیا به هر وخت اجازه غواړي کله مور کوټې ته هم ځي کله پلار کوټې ته هم ځي وایدا بلغ الاطفال کله چې بالغان شي ما شومان منکم د تاسو نه اورسیږي ما شومان منکم د تاسو نه الحلم بلوغ تا فلیستاذنو نو بیا رسه کوي بیا د اجازت غواړي کما استاذن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازت غوښتو آ کسانو من قبلهم چې مخکې د دنیا وو یعنی مخکې د دنیا چې څوک بالغ شي هغه به اجازت غوښتو کنه هغه په ویشتم آیات کې تیر شوی چې هغه کې تاسو اجازت غواړي نو دک کسان چې بیا سکه بیا به دوی اجازت غواړي غواړي ښا ویشتم آیات کې وکنه لا تدخلوا بيوتا غیر بیوتکم حتا تستأنسوا وتسلموا علی علیها الته وی اجازه بغواړی نو دک شانته بیا دا چې دا ماشومان را بالغ شونه دا بنو چې دا خو زما مخ ته وړو کې را لوشن دې دغه شانته راځي نه نه دې به اجازه غواړي ها فلیستاذنوا کما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله دارنګ بیانې الله تعالی لكم تاسو آیاتی احکامات خپل والله علیم حکیم الله تعالی علم والا دې حکمت والا دې والقواعد من النساء بل قانون خا لدفع الحرج دویم قانون والقواعد من النساء اللاتي او هغه خذ ناستی هغه ناستی خذ من النساء د خذنا اللاتي هغه خذ لا يرجون نکاحا چې هغه امید نه لري د نکاح امید نه لري د نکاح هغه بډای شوی دا نو بیا نه دا بډای دا خو لیکن زینت نه ښکارا کوي خو به هر کار پسې وزي او راوزي کنه دا ډېری بډایګانې بیا په دې کلو کې ګرځي را ګرځي په دې کوڅو هي کنه پر دغه دغه نه چولې پړونی نه چولې برقې نه چولې نو خیر دې ګرځي دي کنه و ان یستعففنا او کدی ځان خبچ کې د بهر وتلونه خیر لهن نو دا بهتر دی دوی لپاره والله سمیع علیم الله تعالی اوریدون کې او عالم دی ليس على الاعمى حرج اوس بل ادب لدفع الحرج ها بل ادب دی بل ادب لدفع الحرج ليس على الاعمى حرج دا په خوراک کې ادغه دی حرج راځي تکلیف راځي په خوراک کې نو دا تکلیف نشته دی بس خیر شریعت اجازه ته ها کسو کې لون سره خوري او کسو کې ګټ سره خوري یا ګټ چا سره خوري یا لون چا سره خوري یا اتر کرا خوري یا ماما کرا خوري نو خیر دی خوري دی ليس على الاعمى حرج نشته په لون باندې حرجو په خوراک کې د روغ سره ړون کله وای زیره د روغ سره نه خورم امانه به تنگ شي نو الله وای استنګی نشته د فرو سره خیر دی یا لیس علی الاعمى حرج لیس علی دغه چې کوم دنو لیس حرج فلم مؤاکله مع الاعمى حرج نشته په خوراک کې د ړون سره د ړون سره خوري نو ته وای چې یاره دیو سره نه خورم دا غریب ړون دی او د بته نه ډیر او خورم نه خیر دی زدي کې زور څه خبره نشته ګزاره کوا ولا علی الارج حرج او نشته ده په ګډ باندې حرج ګډ د چا سره نه خوري یاره د خپل دوه کا سزا نه سما ما سره خلک تنگ شي نو الله وینا خیر ده کینه وسره او یا تا ته وجه تو سره خره ولا علی المریض حرج او نشته په مریض باندې حرج چې د روغ سره خوري یا روغ د مریض سره خوري ولا علی انفسکم او نه په ځانونو تاسو باندې ان تاکلوا من بیوتکم چې خوري تاسو په کورونو خپلو کې خپل کور کې ډوډۍ خوري نو خره کنه الګ خپل کور کې خو ارسو کوی چې حرج نشته دی په پردي کور کې مساله ده خدای له تدا خپل کور دې دی وجه نه وی چې دا پردي کورونه په خپل کور باندې قیاس کړه څنګه چې په خپل کور کې ته حرج نه محسوسه نو دا په پردي کور کې خیر ډوړی خولای شي ها پرده کواو او بیوت ابائکم یا په کورونو د پلارانو تاسو کې پلار کور دې ځان ته ورالي او دغه ته وی او مور ته وی چې ډوډۍ وخورنه خورا کنه او بيوت امهاتکم یا په کورونو د مین دستاسو کې د مور دې ځان تکور دی ورلې ډوډۍ وخورا او وخورا او بيوت اخوانکم یا په کورونو درونو تاسو کې رور کړه لاړې نو خلکو با ارور دې دې نو ته د مو اچر د ما ضرور کوره ما ته پکې ډوډۍ جایز نه کنه چې هغه در باندې خوري نو خوري کنه که زنانو در کول هغه بل فرض دا اصل مسله په دې ځای کې و چې زنانه دی او سړی نشته دی او ته لاړې هغه د توي کور کې څوک نشته نه کور ته مو ورده چې تر اوري نو د خو د ضرور د خزر نه پرده ده خو لیکن دا خبره ده چې ډوړی د توي ډوړی وخره انو خیر د ډوړی وخره کنه کې نه ډوړی بر الله وباسي واړه او وخره ډوړی وخره دې کې دی وی چې ګنې زنانو دغه خرچه په مونږ باندې صحیح نه چې خاون په کور کې نشته لري کنه نه نه خیر دا خرچه صحیح ده چې ډوړی در باندې وخوري ښا ولا علا ولا علا خام ها مفاتحه د کنجانو داغي داغي د کور د کنجي مالک تی سوک ته غلام دی غلام غلام لري واده کړی د کور دی ول ور کړی دی هغه کړه لاړی ا ډوډۍ خوري او خره او صدیقکم یا په کور د ملګری استادو کې ملګری دی هغه خواته لاړی او کور کې ته پوسو کې وینیشته دی او تا ته وی ډوډۍ او خره نو خیر د کینه ډوډۍ او خره خبره نه ده پرده کوا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا دا یو بل ادب دی اوس دا چې ته چا به وی چې یرا دا په غنا باندې خړل پکاري دا ځان ځان ته خړل صحیح نه دي او چا وی چې نه دا ځان ځان ته مړه دین دوانو خوې دي دا په غنا باندې خړل صحیح دي خو چې کنه چا وی چې په غنا خړل صحیح دي چا وی چې ځان ځان ته خړل صحیح دي الله په دې کې څه حرج نشته لري ليس علیکم جناح ما پنجابیانو په خبره کوي ما پښتنو پسې ليس علیکم جناح نشته لري پتا سو باندې ګنا ان تاکلوا جميعا چې تاسو خوري په جمع باندې واشتا تا یا ځان ځان تا ځان ځان ته ناشتي خوري ناغم سیدا البته په جواب باندې ثابت دي سنت نبی صلی الله علیه وسلم اکثر صحابه سره خړل دي ځان ته هم خړل دي پیدا دخلتم بیوتن کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته نو یو کار کوي ها فسلموا علی انفسکم نو سلام کوي پاغه اوسیدونکو خپل دا کورونو باندې پاغه کورونو کې تاسو خپل خپلوان دي اوسی کې نو هغه باندې سلام کوي کنه تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه پیشکشی دا سلام دا اوس بل سلام دی خیو ابل سلام امخ کې د داخلي دونه الته نه بهر نه سلامونه کول هغه سلام الاستیزان دا او سلام د پخت داخلي دونه نو دا سلام تحیه ده ها تحیه من عند الله دا پیشکشی له طرف د الله تعالی نه مبارکتن دا سلام ډیرو فائدو والا ده طیبتن او زړه خوشاله ولکم ده اړې په خوشاله شي کنه ها د ټولو خلکو عمومي کار اجتماعي کار دی کنه پاره کې مشوره نه اکثر امیر المؤمنین د مشورې اخلیا د جمعې مونږ دی اسدي نو لم یذهبوا دا مؤمنان نزي حتا یستاذنوه حتا کی اجازه والد دی رسولنا ها نو ته چې مطلب مشورې نزي نو اجازه واخلې را ما سکار دی اجازه راکې نو اجازه واخلا د رسول نو اجازه د اوس امیران نو اجازه ان الذين يستاذنونك یقینا کسان کی اجازه غواړي د تانه اے رسولا اولئک الذين دا کسان دی یؤمنون بالله ورسوله چې دوی په ایمان راوړې په الله او پر رسول باندې د دوی ایمان د ایمان علامه سره هغه دار چې اجازه غواړي خو اجازه نه پټيږي فاذا استاذنوا کلی بعض شانهم کله چې دوی اجازه ته غواړي له بعض شانهم د بعض کار د دوی لپاره سبا د کار پیښ شوی دی هغه لپاره اجازه ته غوښتو فاذن اجازه ور کلی من شیت منهم هغه چا د استاد خو غشي وردا بیا د امیر په خوخه پورې ده ها چې چا ته اجازه ورک که چا اجازه ور نه کنه هغه ایثار شي کنه که بیا غلا انجی جوړای نه بیا هغه صحیح ایمان نه دی واستغفر لهم الله ګوره خو که په دا اجازت باندې تللم دي کنه د اجتماعي کار نه دا بهتره کار نه دی نو ځکه وی واستغفر لهم الله الله نه ته بخنه غواړه دعا ورته کوه په دعا سره به هغه جبیره راضی چې دنه کم کمی وشوخه واستغفر لهم الله او بخنه غواړه دوی ته الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم اوس ادب د تخید رسول چې د رسول ادب ساتي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلن د رسول بینکم پخپل کور کې کدعا عبادکم بعد پخپل مینس کې کدعا عبادکم بعد پشان د بلن استاسو بعضو بعضو لرا بعض بعض تاواز کې وګل ګل رحمانه دی خواراشه نو دا आवाज هوته کې او رسول ته आवाज کې نو یا محمد نو آیا پوه شو کنه یا محمد چې ویلو یا منافقان ویلو یا به يهود ویلو ها ته نبی صلی الله علیه وسلم تبارک او ته بریان یا لا تجالو دعا الرسول مگر زوی فیصله د رسول بینکم په خپل میانس کې کدوا عبادکم بعضا پشان د فیصله د بعض استاسو بعض لرا بعض په بعض فیصله کوي نو هغه فیصله ځان ته د رسول فیصله ځان ته هغه ډیر احترام کوي درې معنا لا تجالو دعا الرسول د دعا معنا د دعا لخوا د موږ چې الله نه غواړو مگر زوی چې دعا د رسول بینکم پخپل مینس کې کدعای بعضکم بعضا پشان د دعا تاسو بعضو بعض لرا اذا رسول الله ته دعا وکړه فلانی دا ته دعا وکړه نه نه د رسول د دعا خو ډیر لوی دغه دی نو په کومه خبر باندې د رسول دعا راځي هغه کارونه کوي کنه هغه کوي هغه طرف ته رغبت کوي مطلب دا دی ښا دا نه چې کنه ته واته دا ما ته دلته کې رسول دعا و نکړه اجازه نه ونه غوښته رسول الله ته دعا و نکړه نو څه خبره وکړه مور براته دعا وکړي نو د مور دعا دې ځان ته د رسول دعا دې ځان ته ښه ک دعا عبادکم بعدا قد يعلم الله الذين اوس خاصلت منافقانو هغه د مشورې ټیم کې څنګه چل کی منافق د مشورې ټیم کې دا کاری قد يعلم الله الذين یقینا پی جنې الله تعالی کسان يتسللون چې خوېږي منکم د تاسو نه لوازن پنای نیسو نیون کی پټ پټ هغه غلې غلې چې کوم د سپلای ترخ نیولی او غلې غلې خوېږي چې داسې پټ غونی وځه مسوک میونه ویني ښا د منافق سړی کار دای د داسې د اجتماعي کارونو ځان وباسي فليحذر الذين يخالفون عن امره نو پس او ير او دي يريګيا کسان يخالفون چې خلاف کوي عن امره د امر د رسولنا د امر د رسولنا دغه وای ابن کثیر وای دا عام دی عن منهاجه و سنته و طریقته داغه د منهاج او د سنت او د طریقې نه غینه خلاف کوي ان تصيبهم فتنه یو برسي ګری ته فتنه فتنه سره په دنیا کې شرک او کفر بدعت په دې کې او مبتلا شي خاطی سنت طریق دي یا ان تصيبهم فتنه او برسي ګری ته عذاب په دنیا کې او يصيبهم عذاب الیم یا ورسي ګری ته عذاب دردناک په آخرت کې په دنیا کې نه چې آخرت کې خو به الله عذاب کوي اوس په آخرت کې بیا توحید دی او د صورت احکامات طرف ته ترغیب دی الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض خبردار یقینا الله تعالی رضی هغه پاس په اختیار د الله کې دی هغه پاس مانونو کې دی هغه پاس مو کې دی قد یعلم فتاکیک سره الله پویږي ما انتم علیه په حالت باندې تاسو پیږي کم حالت کې د رسول د اتباع ده که د رسول د مخالفت ته الله ته پته ده و یوم یرجعون الیه او پاو رب باندې چې واپس کولې وشي تاسو الله ته فینبئهم خبر بدر کی تاسو ته بما پاغ عملون باندې عملو په خبر ور کی دوی ته و یوم یرجعون غایب صغرا پاو رب باندې چې واپس کولې وشي داخله الیه دی الله ته فینبئهم نو خبر ور کی الله تعالی دوی ته بما پاغ عملون باندې عملو چې دوی کړی دي والله بكل شيء عليم او الله تعالی په هر یو سیز باندې پوهه دی نو سورۃ النور ختم شوخه په اخیری باب کې سو په اخیری باب کې دغه احکامات وو چې په هغه کې مخصلتونه د منافقانو لفظ ذکر شو د منافقانو لفظ خصلتونه ذکر شو او د هغه په مقابل کې د مؤمنانو بعض خصال خصال ذکر شو بیا دا غي نورستو چې د سورۃ النور احکامات منینو وعده د استخلاف د خلافت غ ذکر شو او بیا دا غي نورستو درې دغه چې کوم دي قوانین لدفع الحرج د امن د قیام او لدفع د حرج د پاره درې قوانین ذکر شو هغه کورنی قوانینو بیا د هغه نفس د تنظیم آداب او د رسول شان چې کوم دی او د صحابه او شان هغه ذکر شو سورۃ النور دا ختم شو امتیازات په سورۃ النور کې سو هغه سلور قوانین دي د پاره د فر فحشا لس آداب دي د پاره د صد الفحشا صحیح شو کورنی آداب چې کوم دي هغه په صورت کې ذکر شوی دي واقعیا د افق په ذکر شوی ده او زجر ورکړ شوی په هغه باندې منافقان ته آداب د تنظیم په ذکر شوی دي او د رسول او د صحابه شان په ذکر شوی دي